الرحمن الرحيم ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ا مکروه وخت بیان ده چې په کې مې وخت شکل مې مکروه ده یا په شي جایز کېږي نه پرین چې کې مې درې وخت بیان وشو هغه نه طلوع دا استوا دا و درنگ غروب دا پدیش خو فرض صحیح کیج نا لور منعقد کیج نا فرض سوا دا یوم عصرهی نا او نفل پش منعقد کیجی نفل پش صحیح کیجی خو مکروه تحریمی بی بی جنزان پش صحیح کیجی سلیت لواتن صحیح کیجی پش ویکر هو دا مکروه دی تحریمن ان یتنفل بعد الفجر چه نفل کو پاس سبول مزنا فجر ناس فلات فجر مراد ده ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس مكروه دي چې ناپل وکړو پاسته سبول مزنا حتی چې ورمسګر وخیږي سبول مزنا بعد ناپل مکروه دي نه را دا وخت صحیح ده په وخت نقصان نشته په د مخته خو وخت نقصان وکنه په دا وخت شیطان د ورمسګر عبادت کو و آ خلق چې څه کې شیطان عبادت کو هغه کې شیطان ته لګیا وي بیا مسلمان که د خوای په کې عبادت کوی خوای سره تشابور سی یو د دل شي تا په دې ټیم شل لګیا یې ځکه باند و دا یو وخت صحیح ده په وخت اس نقصان نشته کنه خو نه په پښه مکرو دي ويكره ان يتنفل بعد الفجر ما كنت چې نه په لوکو پاس ته چې سبول منده حتی چې ورمسته غره وشي وبعد العصر او پاسې مزګار نه حتی تقریبا حتی چې ورمسته ګډي بشي او مثلا دې بوله رسې کنه اے مزګار مزه بعد نه خپل مکرو دي لما رویا انه الاسلام دا وخت سیدا چې څه پر تغیر نیوی را په کوم شي کنه اے مزګار مزه بعد وخت هیڅ نقصان نشته وخت سیدا چې کله کا غومشه تعیر روشي دی بو کته کنه مایل شي زیړوله په شپیدو شي به ولې وخت نه دا کیسه شری شو لما روی انه علیه السلام نه ان ذالک نبی سم کنه منع کړی دی دغه نه په دا ټیم شې جناب لنه منع کړی دو ولا باس بان يصلي في هذين الوقتين الفوائد نشته به کو چې میزو کو په دې دوه وخت شي کنه قدر شي مدینه سبول مدینه بعد د مدګل مدینه بعد چې رال میس کو زوی کنه اپ شکړل شي ځکه چې وخت نه کې سره ده وخت صحیح ده نه که په دا شکل قضا دې وړله به دا کنه ادا کامله دو ادا نه کیسې نه دو ويجد للتلاوت سيدا وبوسي تلاوت پر په دې ټیم سره سبل من آباده مدګار من آباده دا کړل شي ويصلي على جنازه په دې شابه کوم سره چې کنه په جنازه باندې میس کو سبل من آباده مدګار من آباده جل مزار ودو سيدا تلاوت را ودو قضيل منزل را ودي نپل مکرو دي لأن كراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه قصيدة تلاوته وظهر في حق المنظور دغه فرق به نوي کړي چې په دا ټیم شي فرض صحیح کېږي سجده تلاوت صحیح کېږي جنازه صحیح کېږي او نفل نه صحیح کېږي کنه دا څه فرق ده وجل ان الكراهه كانت حق الفرض مکر کولا دا و د حق ته فرض نه چې د خپل مکرو دي سبول من الاباد نه خپل مکرو دي مدګار من الاباد په وخت نقصان نشته بلکې د فرض د حق ته وجنه چې دا دغه فرض وخت ده ا فرض حق ته د مزګار مزه حق ته کنه او دا رنګ د سبول مزه حق ته په چار خدا سره چې سبول کا چود سره په فرض المندوب د ودارې جو ودارې چې ورمسه در منو کیږي کنه د ټول وخت په دې فرض باندې مشغوله کې کنه په چا داسو چې مزګار سره چې مزګار کیږي کنه چې په مزګار باندې منو ودارې جو ودارې کنه سترګې ډی به راسه کنه ا تغیر راسه دا ټول میکنه ټیم په دې مزګار مزه باندې مشغوله کې خدا سو لکېږي کنه ټول وخت نه لوند کوي کنه حکمن بیا شریعت دا په بدی لګوي چې بنا پل ما پل مکه کنه سبول می چې وکړي بنا پل مکه دا به دا شي لکه چې په فرض باندې ویلوړ وکنه او دا ټیم د سبول مو ځکه لکه چې پام بټوله ده مدګار می چې وکړي نه پل مکه لکه چې مدګار مو زبې نه کړي ویلوړ وي لأن الكراهه تکل لکه چې د مکفوره دا د حق فرض دی وجنه دا د سبول مو حق ته او د مدګار مو حق ته ليصير وقت کل مشغول به شي چې وګړي دا وخت لکه نیول شو په دې فرض سره ا د و ج ن ن ف ل مکروه شوی دی لا ل معنن فی الوقت نه دا کراهت د سو وجنا چې په وخت موجوده ده لکه اوقات ثلاثه کنه ا دې کا کراهت ایګه په وخت نقصان وو نو ته په وخت کې نقصان نشته فلم تظهر فی حق الفرائض هر کله چې دا د حق ته فرض وجنا کراهت ده بیا فلم تظهر نه جواب تجدا کراهت په حق ته فرائض شه که په تو باندې بل فرض وو مې دې لکه زوده او د مدګار مده ده کنه بیا قضا وروړي به قضا وروړي شي ځکه چې کنه هغه په توبه نه حق دی کنه حق ته چار دی کنه د ټول وخت یې وخت ده بدا کر حتی د فرد په حق نه جوته چې کنه اپ شوکا وفي ما وجب لعينه ونه جوته ذکر حتی په باره د ایګه شي چې واجب لعينه وي په خپل واجبي لکه سیدان تلاوت سره واجب لعينه اول نه وجب تو در باندې وجب کو کنه هغه نه پل دي خو تو در باندې وجب کو کنه بیا دوتا د مزدګار مزه چې کوم حق تا کړ هغه غالب ده سبب مزه کنه حق غالب ده کنه دې په مقابله شه بیا کراحت جوته یې کړ چې دا به نه کې پشه لانه تعلق وجوبه بسبب من جهته ځکه چې منظور میزه مطلق ته وجوب یې په یو سبب سره چې دې طرف نه پوي د شواده چې نظر و خپل نه وجب ته در باندې وجب کړه هذا طواف لبنا وصيات المؤدى للمطلان دبل د پر د بچو کې د مؤدى د بطلان نه ځکه در باندې لازم شول چې ته لپاره شروع کړه کنه چې د بطلان نه بچي در باندې لازم کړه اول نه لازم نیوي نه واجب لغیري شول بیا اې دغه په حق شکر حد یو تیری دا به نه پښکه دا پنځه وخت نه تیر شول درې هغه وخت چې فساد وخت نه دی کنه ولا دوا بالکل صحیح وخت نه دی خو په دا شکل نه پل پښه کله باندې پښه نازلی مې زولا پښه باندې ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر او دا مکروه دي تحریما چې نفل کو پاسه چو دینه چې جوړ چو د شي چې سبو شي بیا به کنه نفل ما پنه کې سوا دې کنه حجوه رکعت سنت نه نه را نفل پښه مکروه دي به اکثره من رکعتې الفجر زیوت په دوه رکعتې سبونه د دوه رکعت سبو سنت شکل شي نه به په دغه ځای نه کې په دغه شاکنه په وخت نقصان نشته لان النبي سم لم يزد عليها مها حرصي على الصلاه النبي سم جتولن لك فدينا سرا د حزب په مذهبو ده النبي سم کنه په مذهبو ده ډېر حریص و وقرۃ عینی فی صلاته کنه چې مقابل مدا په مذهب ویلو چې مقابل مدا په مذهب ویلو کنه هدا کې باوجود چې نبی سم کنه په مذهبو ده ډېر حریص و چې د نه بعد پر دوه رکعات صلات نه زیات نه دی کړی د دوه رکعات نه په بیا کړو مری مشکل چې په دا ټیم شنه په نه رنشته لا پل به لکو پاس سرګي دی بنا مخه په پر د مشوم نه چې ورمسه غاډي بشوا او یا د مشوم نیو کا په دټ په شبا لا پل لکه لا پل مکرو دی فرض په شکل شې مين لکه زو دا جنازه په شکل شې سجات لوت په شکل شې لا پل شې په شکل لما فيه من تخير ځکه چې په داسې تخير د ماره برسي مشوم په سټ کېږي کنه پښې نقصان شي اې دا وجه د کراهت وجه ولا اذا خرج الامام للخطبه دا بل وشو کنه او تام وخته او نه به کو نه په لا چې کله روزي امام خطبه ته یو مجمع ته جمعه پر باندې الا ان يفرح من خطبته درسه چې فارغ شي د خپل خطبه نه جمعه پر کې چې امام چې کنه اذان شو یې کنه چې سمره نه پل کې کای کنه او چې کله امام جمعه تر وځي کنه باس نه رب نه پل کې مکرو نه به نه پل ما پل کې کله څه کنه عبارت دا وښه شو ولا صلات ولا کلام کنه اذا خرج الامام فلا صلات ولا کلام چې کله امام وروته به نه کنه خبره شته او نه کنه نه مشته نه نه خبره باندې کې ته خوري نه دا مله کې چې امام راوړل چې جماعت ترګار شو جماعت دې ولې دوی کې جماعت امام رګار شو کنه جبل مزه پر راول شو به به نه راکنه پر ما پر نه کې خود به ته چر ور شو او کچره کنه امام عادي کول نن سبا کنه اول تکرینا کیږي کنه امام زولر سي هغه که موجود ده به چکلا کنه تیورای کو خود بیت چې چګیږي کنه به به کنه سنت ته کني وکړي سنت په پریر دی که په ویلوړ وي خو پیرا به کنه که په اول درکته په دې سلام وړوي او که اخیری شو پښه وي کنه به ور پیرا کې او که کړي دې نه وی کنه پریر دی البته که چیرې میز لکه زوی به قضیه کړل شي کنه ځکه چې ترتیب فرض ده لما فيه من اشتغال من استعمال خطبه ځکه چې په داسې مشغولتیا دو د استعمال د خطبې نه چې ته په لمنځه لګیا شې یره به امام په خطبه لګیا شي خطبې نه به ته په ناپلې باندې مشغوله خطبه به نه وروي کنه دا نقصان د دیو جن په شکل باب الاذان دا باب د بیان اذان شه اذان دا اسم د دې تعظیم تعظیم مصدر دا اذان مصدر دا اسم دا او تعظیم مصدر دا وقت خو سبب ده یعنی مزه ده پره دا غلمیز د وخت باندې پرس کړو خو یې دغه د پره که چې وخت روغله ده او په میر مدینه پر شوې دي کنه هر څه ته پته لګېږي که چې ځکه چې خلک مشغوله په کاروبار باندې په چاره باندې چې ودرس کنه اس مش پښین دا که مش پښین دا بوزګار شو که مزګار نه ده کنه یا مختتان دې دې پر به کنه یو سړی مقرر وي هغه به دا ډیپټي وي چې به بل چار نو کو په دا ټپ بالکل فرغه وي به ټپ د کسي کنه چې هر اس مشپشین شو به اکن اذان کو حق ته پته ولګي چې وخت تر داخل شو کنه د دا کنه علامه وته لشي دا د علامه اعلان ده اذان د علامه یو علت وی یو سبب ده یو شرط ده کنه او یو علاماتو نه دا د علامه اعلان ده کنه اذان پته ولګي دا کنه چې وخت داخل شو ده او په مدینه فرق شوې دي انا ذانو سنتون اذان سنت ده يعني سنت ده كان مؤكد سنت ده كلاك سنت ده بلکه د شاعر د اسلام نه ده ولس صلوات الحمسه د پر د منځې پینځه اذان سنت مؤکد ده د پر د منځې پینځه المدينه پینځه مراد سبون میزه چې جمعه و د عید خدا سه یو شان ده کنه هغه په جمع عظیمه سره کړي دا په غاټه جمع کړي میز په جهر ده په دې ورځ باندې عید مې پر فازان نه کړي جمعه ته باندې کړي کنه ځکه دا حد کړو چې جمعه ته و د جمعه پر سنت ده الاذان سنت اذان سنت مؤکد ده لصلوات الخمس پنځل مزه ده پره ا پر دې پر دا سنت پر نه ا پر دې پر دا او جمعه مې پر هو ان ریناوي دې پر شناوي دې پر نه شنلا به کنه کا په جامل مدینه کنه ابي ازنینا نکو نرینا دې پره جامع یې لکه ذکر چې کله علمي په جامع باندې کې لکه حال کې کنه اې د دماغ سره پرته چې دغه د جامع موزه پر سنت چې کله جامع وي کنه لسملوات الخمس مطلق ته کنه اذان صورت ته دې پندل مزه پر کا په جامع یې کې او کا به جامع یې کې کنه کا سپار وی کنه کا کله وی کا په کلی شي کې کا په سفر شي کې کنه نقل متواتر دی وجنا کنه دا شو کنه کرنن بعد کویل وته کنه طبقتن بعد طبقتن نه نقل شو ده د مخ کنه خلق چې کیم د مشون دی کنه ټول کنه دا ټول طبقه شی به کنه د پنځل مته به اذان کولو دی لیدری د خپل پرنا کنه اذان به کولو یې خپل پرنا لیکلی اذان به کولو کنه یې ر د لبه سم د زمونه رسې کنه اله د خبره روونه دو کنه لنقل متواتر نقل متواتر دی وجنا دا یو دلیل ده تواتر خو بقیدا دلیل ده وصفت الاذان معروفه او کیفیت اذان چې دا کار معلومه ده چې اذان په کومه طریقه کې دی ټول خلک لیدل دا مسمونه کنه اذن خبر دی وهو كما اذن الملك الناظر من سما ادا سره لکه څنګه چې اذان کړه وي فرشته چې اسمون نرکیز وو کنه هغه نه منه ده اذان ده صفت هغه نه منه ده وقیا دا سپیشل شوی چې اول اذان لو ابو دي کامه غونډه وه خلک هم مدینه منوره شو که نه المنزل ته به سره خبرېدل چې په دا ټیم المنزل ده جامع ده به جامع ته سره تلل فرف طرف ته مسلمون ډېرېدل ډېرېدل که نه وریا وریا کلي ولا دي د وریا وریا کرې ولا دي او د مشقتې کاروبارې ولا به که نه بیا به کاروبارې ته تلل که نه مشقتې هم ځکه ته په بوغې شي باوي او دله به دا خیال او سره چې داسې وي چې مفشین شو وي کړه او چې جامر مینه نه پوتر شي به سم سره یا به ذکر شو وي چې جامر مینه نه پوتر شي کنه نو به زنه داسې وي ګړې ګړې دی وي پټی میره پته نه لګي دا کنه چې زوړه به کاروبار پرې شو زوړه به روخلو چې داسې وي چې مینه نه پوتر شي کنه حالانکه ټیم بیا پوتو و جامې ته ا دې کنه تکلیف کنه خلک مخصوص کړو چې کنه هر څه سره د جامل مذکر فکر و غام وی کنه او بیا کاروبار نه چار نه کنه اچار می زوړی پریږدي کله کله بیا کنه په تکولې خطرای پښې چې پوت نشي د ټول سره دغه احساس کنه پیدا شو نبی سم ته کنه دغه تجوز ورکو چې را چې سمې د موضوع په رسوده سه علامه نقشه مقرره کړی چې کله جامه د لای کې چې خلک ته پاته لګی دا چې دغه جامه ټیم ده بیا پاتې به کنه مش خام خزنه رسوله صدا سه نقشه مې چې مقرره کړه نبی سم مشورانو غوښته سه به کلام اختلاف شې نشته چې دغه پر ساله ما مقرره کې د جامع المزه پر سل شلا مقرره کې مختلف تجزیه راول شو چاول چې ښکار به ژغوي دا یو قسم بیګل ده کنه هغه ژغوي یو کس به کنه هغه په دې ټیم باندې چې کړه ښکار د ژغوي مشته پاته لګي جاوز ډیر لر لر زمي خدا تجزیه مسرت شو چې دا خو دې کړه پلوکی کوم عادت ته ښکار خو هغه ژغوي چې کله خپل عبادت سره بیلی هغه سره مشته صبور سي چا دا غوول کړه چې ټلې به وي دوه لرګي دی وړي کوي غاټ لرګي وي کنه دا غاټ ټلې به وي پاته به لګېږي وي چې دا خو یې په يهودي طریقه دو ا د خپل کې بدت چې وړي کنه بیا دا ټلې وي چا چې ير به بلوي کنه یو کا څه په دې ټیم کې ير بلوي هغه لګي ير به کنه لیدل شي کنه چې دا خو جامه ټیم ده دا غا دکنا مشکین و د غیر مسلم طریقه وا یو تجویز کله باندې پا باندې پیسلا ول شولا سبا کرام دا څه کړه به تجویزه او به پیسلې سره راغ شول هټول ته پریشان وندوی اشپه یو صحابي دکنا عبد الله ابن زید ابن عبد الربیع اخی بوینی عبد الله ابن زید ابن عبد الربیع فرشتار کې شو د اسمنه په لور شي کنه داغه تنه دو هر دوه لرګي دي کنه را یې پوکلو چې وسړیا کنه دغه مشته دا به خاص نه کده ټری نو چې سپک په دې باندې چې په دې باندې مشکل مونږ ته به سره پر بیلی بده وته چې په دې نه رخ شي بختار شي نه درو شي نه مزه پر وچ ویل روښه وچرولو بربخ ودره دوکا دا ګوته په ګړې شک شوله و الله اکبر الله اکبر کنه دا کلمات ترول چې کله اذان وکړو راول شو بیا چې چې کله په موضوع باندې بالکل درې څه کنه ا د پرا چې وانه شنه درو شنګه اقامت بیا اقامت یا وکړو نبی سم ته سبو زول ورولو کنه دا کیسه یې ته تیر کړه بیا نبی سم چې دا فرشتہ ورولې دو او مشته سره پر کنه چې مشره مې راکې مې کلمې سره پر د موضوع جمع کوي کله سری کار وشلې دو کنه ا د عبد الله ته ویل کچ ته بلال صاحب ته بلال په توره چې غوځه ده کنه ا دا ودرې ته دا کلمات مشه او ا دا ځانو کو دا ځان ده هر بلال صاحب ودر دو کنه ولا ترجيع فيه دا دويام حكم ده سنت ما كده ولا ترجيع فيه او په دې اذان شي ترجيع نشته ا ترجيع په شي مکروه ده ترجيع چاته ویل شي اعلان بعد اعلان ته ویل شي ترجيع من اعلان بعد اعلان وهو ان يرجع فيرفع صوته بشاتين بعدما حفظا بهما ان يرجع تر وپاشي د مازن د اوس چکو په دوه شاته بونه پاسه ګنا چاوځي پابند اول ټټ کړاوي دوا شهادتين دي پدار شي يو شهادت توحيد ولا ده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ده توحيد شهادت بلي كنا او بل ذكرى رسالت ولا شهادت اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دا ول پکنه په وری وری وی بیا بیا پر ګوت کنه بیا بل وری کنه په چغا ول باندې وی دې ترجیح دا نشته مش بازار شه وقال شفیع ما فيه ذالکه امام شفیع کو چې فيه ذالک په دې ځان کې ترجیح شته دا به پښې کی له حدیث ابي محذوره رضی الله تعالی عنه دا به مزرات حدیث ته وجنا ان نبی سم امره به ترجیح نبی سم ابي محذوره ته په ترجیح باندې کنه امر به تکړه وکنه ابو محذوره دا د مکه معاذن و بلال صاحب د مدینه معاذن ده د مکه شاذان کو ابو محذوره او په دې باب شي حکیم اصل ده کنه پیش ترجیح نشته بلال صاحب د نبی صاحب مؤذن ده کنه ای ترجیح به نکړه فازان شه لا ترجیح فی المشاعره نشته ترجیح په مکه مشهور وته شه وکان ما رواه تعلیما فظنه ترجیعا جواب ده د مخدل د حدیث نه هغه چې درې وخت کړه دا امام شفیع صاحب ا تعلیم وو نبی سم د اذان په دبل په خولو کنه ورته کوله نبي سم ته تعلیم ورکولو او ځنه محدثین فرمایي شارحین دغه مکاش اذان وشول ولې وکړه دغه په اسلام باندې سره مشرف نه وي دا ویل چې دا په ځنه پر کله کله نه خولا کو کنه یګه مازن په پیشاب باندې کو کنه مازن اذان کو نو کنه دغه ویل کې لګیا دی کنه دا د مازن په پیشاب باندې کو کنه اذان نه کو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله ته چې په رغه په زیرو یا کنه حاکمه کلمات ته چې کنه بدل نه خاصه ویل کنه په مړو دی ویل کنه و چې دا په چګه اول باندې ویا کنه بیا بیا پر ګور کنه په چګه اول باندې په حساب یې ویل وکنه بس ده کنه په دا پیدلو چې دا کنه دغه یو ویل شي کنه او دې مطلب دې پر چې د کلمات ته پروشه کنه شاخ شي کنه ولې په شرمېدلو کې چې د شرم نه په ختم شي کنه هو د نه خوند پر دا ټکی ونیول کنه د به دا دوه ور کړلو وکانه ما ور تعلیم فضل ترجیحان ا تعلیم و ذکر ترجیح خیات باندې وکړلو یا د کنه د شرم د اخلاص حق موقع د پر چې د شرم د ختم شي کنه ا دې د پر بیا پر ګورکا چې وی وی دا نه چې پازان شي مقرر ده ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاه خير من النوم زيتيبه فاذان د سبوشه پاس حي الفلانه دا کلمات چې الصلات خیر من النوم المنز هغه ډیر ښه ده په خیب نه المنز ډیر ښه ده په خیب نه مرتين دوه وره به دا غځي ته وي خیر اسمه تفضیل چې کلمې ډیر ښه ده په خیب نه اسم تفضیل لا کنه اخو کنه نفس فعل شي مشارکت خوري چې د دوا کنه په نفس فعل شي سره شریک وي خو په دې شي به د فعل جوتاوي دا څور پیدا کېږي چې دوی ته یو میز ده یو خیب ده او میز کنه هغه ډیر شو بل په خیب نه چې میز ډیر شه په خیب نه په خیب شه کنه کیم خیریت ته او کیم نه کیدو کنه خیب شه چاته کنه خیر وته ویل شو دي اصلات خیر کې کله میز هغه ډیر بهتر ده ډیر خیر ده په خیب نه خیب خو یو جسمانی آرام ده او راحت کنه دغه د پر حقیقت چې سرات نه کنه دا خو دنیا پیدا دو سرات پیدا دو کنه په دغه خو د اخرت ولا خیر نشي دل چې دا کنه خیر وبلل شو خو لوي په اړه ډیر شو آ کنه خیر ده آ عبادت سو خیب کنه عبادت وی کنه چې په نیک نیت باندې وی کنه خو میزو چې ډیر بهتر ده په خیب نه لأن بلال قال الصلاة خير من النوم حين وجدنا باسم راكدنا نبي سم كنا چې سبول الميز به وکړو تاجر نه کنه چود به شلا به بیواز کا سانګ ولګوله اذان شو ده المزو ټیم ده کنه جماعت سره کېر ده بلال سره ترولو ده کنه المزو دې پر ویشوي چې صاحب ټیم پیرا ده کنه نبی سم څنګه لګولو سترګه پټه دو بیا ادبن دا سره مو چې صاحب کله مزو ټیم ده کنه مته چګیړه وریا نه راپوچ اصلات خیر من نوم اصلات خیر من نوم دا وریا نه راخ باندې وګورم چې په ویش پشي نبی سم په سرویش شو وقالا علیه السلام ما احسن هذا يا بلال بلال سکنم کلی کلمات دا کنه وهو المشهور وهغه روایت مشهور ده ثم هو حجة على الشافعي رملا في قول إن فرادا فرادا إذن بعد دا حديث مبارك هو چكيم دي فرشتي كنا هذه ملكنا عبد الله بن أبي زيد بن رضي الله عنه دا حجة تبا مشفي سيبون دي پدې کو شتي دا ځل هغه استوا استوا ده اقامت هغه چې استوا استوا ده فرادا فرادا ده امام شفیع صاحب کا چا ځان به یو کلمات کې کنه و د ویره کلمه چې دوه وروي شي ابي یو وروي کنه میر وی که چې هغه فرشتہ چې د اسمن رکیدو کنه او یې کنه عبد الله ابن زید کې مې کمات رو شاله و کنه هغه فراد فراد نه و کنه هغه زو زو جو کنه اپ د بند حجت او دلیل ده و یترسل فی الاذان وشي منور به کو په اذان شه اذان به کړ په وشي منه وشي منه کو جاز زر زر به نه کو ترسل سنت تا ويحضر في الاقامه و حضر بکو پیکامت شد جلتی بکو پیکامت شد لکول اسلام اذا ازلتا چه تکل ازل که فترسل بیا پاش وشی منولا که وشمو دا کنه چه پدوی دوی صاحبه که کنه الله اکبر الله اکبر دا به په یوا سره باندې وکړه کنه به دنه بعد وقفه به وکړه سکتا به وکړه کنه صاحب وسکه بیا الله اکبر الله اکبر بیا به سکتا وکړه صاحب وسکه کنه په یوا سره به کنه ونه ځان پیرا کوي